دې کې یو بحث په اعتبار د بیس سره چې د حدیث ته تسمیه مار کړو چې بسم الله الرحمن الرحیم کوم حدیث ته نو حدیث ته موافقت توجنا د غرنګ د قرآنی کریم د موافقت مطابقت توجنا او د غرنګ د نور مصنفین د اتباع د وجنا دی شروع کړه په بسم الله الرحمن الرحیم کې دا چې کوم د دې سندي حواله سره کوم باسو دا هم تاسو دا خبره ویلې و چې سند حواله سره دا موصول را نقل نه ادا مرسل را نقل نه دا چې موصول را نقل نه یو ابو هريره ده او بل پکې تا یو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ده او بل پکې تا کعب رضی الله عنه ده بیا دا چې په دې ټولو طریقو کې قران عبدالرحمن دی عبدالرحمن قرا دا او کته نو هغه مسله دا را چې دغه راوی چې کم دی دغه مختلفون فيه راوی لري دي کې اختلاف دی د سنې چې دا من کل لیو ضعیف او کمزور دی دته کسن خلکو کمزور ویل خو بعض خلکو ته اثبت فی زهری ویل دي امام زهری نه چې کوم روایت دی را نقل کوي کې دې اثبت دی هاي کې دې سره اثبت نو کسن علماء د دې زو خبره کړي نو ډېر علماء کرامو هغه د قوت او د تقویت او د استقوالی دا یې تذکران کړل نو دا سوال چې شری ختم پاتې شو مسله د دې چې په دې کې متنی حواله سره جنما وکړ چې راته کې ذکر الله دې چاو تابع چابل تابع چابل تابع پاتې شو مسله د دې چې کې استرا معنوي نه استرا معنوي هم د دې نه عبارت دي چې استرا معنوي استرا معنوي هغه دار چې ابتدا په شلو چیزونو نشي کېدل امر بسيط ته دا نه د چا جوابونه ورکړي څنګه خلک وایي چې ابتدا په درې قسمه را حقيقي په بسم الله کې اضافي په الحمدلله کې یا عرفي په دواړو کې اضافي په دواړو کې دا څه قسمه خلکو جوابونه ورکړل خدا جوابونه کمزوري دي دا جواب علي صحیح دا جواب علي صحیح دی چې چرتا یو راوی په یو ټایم کې یو ویلې بل په بل ټایم کې حمد ویلې بل په بل ټایم کې صلات ویلې دا څنګه دا خو په مختلفو څه کې نه دا که مختلفو زمانو کې ویل بیا خو ټیک وای رستو چې کلا الحمدلله رب العالمین شروع کیږي د قران کریم آغاز کینو الته کې بلا ټول مباحث ان شاء الله دې کوي د علم کلام بحث وکړي د علم لغت بحث وکړي او دا کرانګي نور حواله سره کوم مباحث دي کې هغه به خپل کوي نو هغه وس نشو کوله الحمدلله الذي نزل الفرقان حمد الله لربس الله نزل الفرقان چې نازل کړي فرقان علی عبد په خپل عبد دلته کې الحمدلله کې یو کلمه د الله یو د حمد یو لله ده نو حمد او لله دې کې مباحث رستو په خپل راځي الحمدلله چې سورۃ فاتحه آغاز کې الحمدلله نو ته چې الحمدلله چې کوم مباحث دي ان شاء الله هغه مباحث رستو په خپل ذکر کېږي دلته یې شو کوله دلته بس صرف دومره وایو چې الحمدلله کې الف لام الحمد کې څه راغلي الف لام راغلي نو دا الف لام الف لام کې دوه تقسیم دي یو تقسیم د عام تقسیم د تاسو هر ټایم کوي چې الف لام حرفي دی په څلور قسم دي یو الف لام اسمی په اسم فاعل اسم مفعول باندې داخلي یو اذن تقسیم په کدار چې الف لام بخالي یا د اشاره دي چې نفس حقیقت نه یا د اشاره معهود خارجي ده نو که اشاره په کې معهود ته نه د معهود بخالي نه یا به د ذکر صراحتن شي یا به کنایتن شي او یا به علما شي نو د درې قسمونه دي لکه مثلا وليس الذکر کالانثى نو ليس الذکر الذکر کې الف لام راغلی نو دا الف لام چې ما عهدی دي معود پکې مذکور کې نایتن دي چې هغه بیبي ویلو چې زه به تحریر کوم د بیت المقدس ته خدمت لپاره خو خلک تحریر کوي نو هغه صحیح کنه هغه خو الکی کنه جی نه نه او کانون ساکم الف لام راغلی کانون ساکم څه راغلی الف لام راغلی خدا الف لام چیرې معود مخکې ذکر د صراحتن انی وضعتها انثى څنګه ویلو انی وضعتها انثى نو انثى وليس ذکر کال انثى کې هغه انثى ته اشاره ده اجمعود کې نایتن لکه خرج الامیر خرج الشیخ خلق خرج الامیر خرج الشیخ او انت کې یو شیخ یو امیر ټول خلک پیژني نو قسم زین کې معهود هغه وړاندې کې نایتن نو معود کله صراحتنی کله کنایتنی او کله علمنی هغه د خلکو تاسو معلومی نو د دې وجنه دا مسله ختم شو الحمد کې دا صيغه د حمد د دې تذکر ان شاء الله رستو کېږي تفصیلا نه چې حمد څه ته ویل کېږي شکر څه ته ویل کېږي مدح څه ته ویل کېږي د دې تفصیل رستو را روان دي البته دلته کې به تاسو خبرې وکړئ یو خبره بداو کې چې معنی مقتضیه په حمد کې سلوري معنی مقتضیه په حمد کې سوی سلوري یوه حامد یوه محمود یوه محمود علی یوه محمود به حامد حمد کون کې کسته وي او محمود چې چا صفت شي او محمود به علیه کې لږ فرق دی محمود به او محمود علیه دې دواړو کې فرق دی د دې په منځ کې فرق د اعتبار دی هغه صفاتونه چې سړی د چا صفت کې وای دغه صفاتونه په دې اعتبار چې دا په مرتبه د حکایت کې دي نو بیا ته محمود به وي او په دې اعتبار چې دا په مرتبه د محکی عنه او د معنول کې دي نو بیا ته محمود علیه وي د دې داسې مثال نه زما زید عالم زید عالم دی نو زه حامد ما دې محمود به دی او دا عالمون چې نو تاوي دا په درجه د حکایت کې چې ما وی عالم دی نو دومره مسله ده چې کم فرق دی چې کم فرق دی په مابین د محمود به او د محمود علیه کې دا فرق دا په اعتبار د حکایت او د محجان سره دی یا دا فرق په اعتبار د عنوان معامن سره دی او کوم دو شیانو کې چې فرق په حیثیت سره راځي کوم دو شیانو په مابین کې چې فرق په واسطه تل حیثیت او د حیثیتونو په ذریعه فرق راځي دا غو درې یا د ډیرو امور په مابین کې چې قابل د نسبت فاعل ته بالقوه چې قابل د نسبت فاعل ته بالقوه ما يكون قابلا للنسبه الى الفاعل بالقوه لك حمد په معنا د استایل لك حمد په معنا د استایل استایل او کچرتا حدث دا قابل د نسبت مفعول ته بالقوه فاعل ته نه مفعول ته نبي تاسو مصدر مجهوله مثلا او سره مرتبه مصدر مجهول او قابل او نسبت فاعل ته بل فعل بل فعل ممنوع للفاعل ممنوع مصدر ممنوع للفعل ولی بډاګیا ته وسره خندل معنا حدیثی که قابل و د نسبت فاعل ته یا مقول ته بالقوا یا بالفعل نو دی اول ته مصدر معلوم وي دی بل ته مصدر مجهول وي او هغه سره مرتبه په مصدر معلوم او سره مرتبه په مصدر مجهول دی اول ته حاصل بالمصدر المعلوم دی بلته حاصل بالمصدر اکدا معنا محدثي قابل و د نسبت فاعل او مفعول ته بالفعل بالفعل نو بیا د سوي مبني للفاعل او مصدر مبني لل غلط خو نه وي کنه الحمد لله حمد لله الله لرا الله چې کوم بحث ان شاء الله رسول روان دی روسته دی بسر د لنه راکوم الحمدلله او د الحمدلله الذي د الله موصول د موصوف ته د الذي د موصول د رست سله د باران خدا ټول دا ټول خبر دی الحمد مبتدا ده مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه را خو تعریف لام په الحمد کې د پاره د استغراق شي نو دا بیا موجبه کلیه شي ارفر د افراد حمد الله تعالی لره او الحمدلله چې د الف لام دا د پاره د عاد شي دا د پاره د چا شي هغه مخصوص پر تپکه اشاره نو دا به قضیه شرطیه شي او قال الحمدلله کې اشاره نفس ماهیت ته یعنی مدارش جنس ته پاره شي او اشاره په کې نفس ماهیت ته شي نو دا به قضیه تبعیه شي لکه الانسان نوع یا الحيوان جنس الحمدلله سنا صفت الله لري دي د الله نزل الفرقان على عبده چې نازل کړي دی فرقان علی عبدی په خپل بنده باندې یو انزل دی یو نزل دی نو انزل د فتن واحدتن ته وي او نزل ينزل تنزيل د تفیلنا اغا ویل کیږي تدریجن تدریجن نو دلته کټکه د نزله ذکر کا اشاره کوي د خبره ته چې الله تعالی لکه څنګه د انزل الله له نعمت ته نو دا څنګه دا نزل د الله تعالی چې د نعمت خدای انزل په مقابله کې نزل ډېر له نعمت ته ځکه حنزله خو د لوح محفوظ نه راغلی او اسمان دنیا ته موږ سره څه کارو خدا موږ سره کار د نازله صورت کې شعر چې را تدریجا تدریجا بیا څه شعر نازل شوی دی موږ ته اخلاق او موږ ته کردار او موږ ته سیرت صورت پودلې د حواله سره د شعر دا قابل د دوی نعمت نزل الفرقان نازل کړی دی فرقان اوس دا نزل شو ا تدریجا تدریجا شوزا خدای دې د دې طریقه څنګه ده نو اول ذکر دا خبره دې مقام کې ذکر دا خبره دې مقام کې چې تنزیل ویل کېږي نقل تکنا او د دنیا ته تدریجا تدریجا په نقل کې راځي په جواهرو کې ناغه دې ځای مخصوص یعنی هغه اعراض دي کوم چې متعین به ذات نه اسی شری اعراض د اعراض په دوه قسمه یو اعراض د سری کې مشاهد دي او غیر مشاهد دي نو په سترګو ښکاري تورواله سپینواله وغیرہ آیا دا سری چې هغه په سترګو باندې نه ښکاري لکه علم شو نور صفاتونه شو معناګان شو هغه ښکاري نه نو ما تاسو ته وې چې کم نقل کې راځي نو مې اشیاء په څو قسمه لري په دوا او کوم چې غیر محسوس دي چې هغه محسوس کیږي نه هغه لکه معناګانې اوس قران کریم کې چې دغه دی دا نقل لاغل نه نو بذات خو پکې راتلې نشي په قران کریم کې بذات څنګه چې دا په معنا ده په معنا کې هډاریک نقل نشي راتلې او دا بل عرض دا په قران کریم کې نشي راتلې ها قران ته قران په معنا د لفظ واحد خو بیا ټیک ته بل عرض پکې نقل لاغل ځکه جبريل چې راغنو قران راغلی هغه نفسي راغستل شي نو هغه نه پاغه کې نقل به ذات ته او نه په هغه کې نقل بل عرض دا نقل چې راځي کنه دا پچا کې راځي په لفظي او به ذات ته ته بل عرض دی بل عرض دی کنه په واسطه د حمله او سره په واسطه د چا سره دی هغه کړي شیخانو ته ځو کله په واسطه د حمله او سره دی او دا هغه حاملینو په توسط او داغه په ذریعه سره کیږي نو په لفظي کې نه به ذات نقل راځي او نه به واسطه ابل عرض اب لفظي کې کبه ذات نه راځي خو بل عرض راځي نزل الفرقان الله نازل کړي د فرقان فرقان څه ته ویل کېږي فرقان فرقان دا قران فرقان دی یعنی د فرق راوستون کې نه په مابین د حق او د چا کې د باطل کې د فرق راوستون کې په مابین د حق او د چا کې نو دا فرقان دا مصدر مبني للفاعل یعنی دا فرقان په معنا د چا سره دی د فارق سره دی د فرق راوستون کې په مابین د حق او د باطل کې یا دا مصدر چې د فرقان دا مصدر مبني للمفعول نه قران ته قران وې ځکه دی جدا شوی دی څه مطلب یعنی دا داسې دی چې په دې کې فرق راوستل شوی دی جدای راولي نه د جدا دی د په چا باندې التباس التباس نه راولي څوک چې په قران کریم کې هغه شروع کی نو هغه باندې په التباس نه راځي د قران کریم دا کلمات د دې ټول نورو کلماتونه سجدا حیثیت لري جدا اندازه لري جدا حیثیت لري نو ځکه په دې شی ویل کیږي قران نو یا مصدر مبني للفاعل له دا دا څه دی لکه خلک وي وفصل الخطاب نو دا فصل دوه معنا غالي دي یو دا فاصل یو دا فصل مصدر مبني للمفعول مفصول له مقصود هغه ته وایي چې چاته بیانې په هغه التباس ناراضي چې چاته بیانې نو په هغه باندې څه التباس على عبده فعبدنا نازل کړي دی فرقان حمد الله لرا الذي اغا الله نزل الفرقان چې نازل کړي دی فرقان على عبده فقل عبد ګوره د تر پیغمبر په صفاتونو کې عبد ذکر شو یو رسول او عبدیت نو علما کرام وایي ځکه اسمه شاری نه لیکي علامه خفاجی وایي هغه وای وای دا د عبد ته ذکر ذکر کوم چې عبد دې ته وای چې انصراف رسول دې ته وای چې را اولې غلې شي انصراف شي د خالق نه خلق ته یو کس مرسل شي راولې غلې شي د خالق نه چاته مخلوق ته دې ته څه ویلې او یو عبد وی رسالت کې ځکه خو سبحان الذي اسرا برسوله كبعبده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسوله عبده ورسوله ځکه خو څنګه ذکر کیږي ليكون للعالمين نذيرا چې شي ليكون په ضمیر کې مولانا دلته کې او درې خبرې دي یو د ليكون ضمیر چا تراجع ده ځین پکې لام په ليكون کې کم لام ده دریم عالمین څه ته وای او دریم نذیر څه ته وای او څلورم پیغمبر ته نذیر وې دا نذیر وې د بشیر ذکر یې نه کاو د نذیر او کدا والی اول ليكون الضمير کې درې احتمال دي ليكون تشيد الله للعالمین دا حمد الله لرا ليكون تشيد الله للعالمین نذیرا د عالمینو د پار الله نذیر شي ليكون تشيد الله للعالمین د عالمینو د پار نذیرا يرون کې چې سوق شي مولانا یو احتمال دار چې چا تراجه شي الله ته دویم احتمال دار چې چا تراجه شي او دریم احتمال دار او دې کې غوړ احتمال کوم دي چې د حق تراجه شي او قران تراجه شي ختم ليكون كلام راغل ذکر خبره دې مقام کې کلام په ځکه نه یو ته ویل کېږي لام تعلیلیه یو ته ویل لام راقبت لام تعلیلیه ليكون علت دار ليكون للعالمین نذیر اجر پیغمبر د خلکو لپاره څه نو دا لام تعلیلیه شو لام کم لام شو لام تعلیلیه کې دا قانون دی چې دی په لام تعلیلیه کې دا قانون دی چې دی په تصور او وجود دواړو کې مخ دی په تصور او وجود دواړو کې مخ کې دی ته وایي آیا لام العاقبت دی لام العاقبت دی ته چې تصور کې مخ کې وجود کې رسو وجود کې صحیح رسو نو ليكون للعالمین نذیرا الحمد لله الله لرا عالمین جمع د عالم د ما سوا د الله ته وي او په دې اجناس متصف کیږي خلق وی عالم الحیوان عالم الانسان عالم فلان فلان دا په متصف کیږي او عالمین په یانو سره جمع ذکر شوی را دې د وزنه چې ذوی العقول دا څه مسله نذیرا غلبه ذوی العقول شي د پدې نو او د عالم ته عالم ذکر چې عالم الانسان په دې الله پیجندل کی پیغمبر ته نذیر ویلې شو بشیر نه ویلې شو ځکه دا نذیرا دې کې چې د اجسام را چې کم رضایل دي کمی کمزوریانې دي دا خاري دي شي او دا غنه ته دوی ورکی چې دې په تور شي او مضبوط شي نو دا اول ندا ذکر شو دا نو اول نذیر ذکر شو بیا څه نو دې وجه نذیر ذکر شو بلدارا چې پیغمبر نذیر دې مسلمانانو کافرانو ټول وتا او پیغمبر بشیر دې فقط چا تا مسلمانانو ته نو دا فرق له حال ساتل شي نذیر ذکر شو بشیر ذکر شو مسلمانانو